یمشونا چیزی رازی دا مکی والا فی مساکنهم فزایونو دوسیدلو دا غی کی دا مکی والا به شکل د تجارت د پارت لل راتلل نو د عادیانو سمودیانو د قوم لوط په کندراتو باندې به تیریدل الله دا بیان دی ته کافی دی چې د پخوانو د هلاکت ذکر دی پکې او موجوده او تپاغي کې عبرت دی او دا غیله نصیحت غستل دي لکه داسې آیات سورته حج کې تاسو ته تیر شو آیات مبارکه د سوره حج راوړوي پنځه سل وختم نمبر اتلسمه سپارا اتلسمه سپارا سوره حج آیات پنځه څلوېښتم نمبر الله وی ګوره دا پخوانی مونږ هلاک کړیو او دا موجوده کافر دا غي په دې زیونو باندې زی راځي نو پکار دی چې د دې دین نصیحت حاصل کړي اغزم کې شاړې تا جرز اغزم کې تویل کیږي چې ا د کروندې قابل نه فصل پاغي کې نه کیږي اولم يروا آیا دی ګورینا او قران کریم کې رؤیت په دوو مانو سره راځي یو تویل کیږي رؤیت قلبي او بل تویل کیږي رؤیت بصري رؤیت بصری دی له چې سړی په سترګو یو شي ته مخامخ ګوري او رؤیت قلبي دی ته چې سړی په زړه کې پاغي باندې پوه شي نو دواړه معنی صحیح دي اولم يرو آیا دی ګوري نه آیا آیا دی پوه نه دي ان نسوق الماء دا چې بشک شړو مونږ وبو ال الارض الجرزه اغزمکی شاړې ته اغزمکی بنجری ته چې هغه د کروندې لایق نه مفسرین دلته لیکلي چې د اوبو نه مراد اوبه د دریای نیل دي او د ځمکې نه مراد ځمکه د مصر ده خو غوره قول دا دی چې عام ځمکه او عامې اوبتې مراد دي هرې بنجرې ځمکې ته الله د اوبو بندوبست په خپله باندې کوي آیا دای ګوري نه دا چې بشک بوزو او شړو مونږ وبو ال الارض الجرز اغزم کې شاړې او بنجرې تا فنخرج به زرعا ربا سمود دی وبو په ذریعہ باندې زرعا فصلنا الله وی ګوره دا بنجر او شاړه ځمکه دا ما تاسو د پاره آباده کا په دې کې مې فصلونه رويستل تاسو هم ته خوراک کوئ او تاسو سارویم ته خوراک کوي نو پکار دې چې تاسو شکر ادا کړئ او دلته مفسرین لیکلي چې حضرت عمر رضی الله عنه د دې آیات نه استدلال کړو چې په دې ځمکه کې دا وباله روانې کړې دي په دې سندونو په دې دریابونو کې دا وبخوري کړې دي او مفسرین دلته واقعا لیکلي وی کله چې عمرو ابن العاص رضی الله عنه مصر فتح کو په خلافت د امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه کې وی کله چې مصر لاړو فتح کو نو آل تدریای نیل بيدو ناسا په دریای نیل او دریدو نو خلق ورته ټول راجم شول او غي ته فرمایل چې دا په کال کې یو وخت راځي او دا درې نیل ودرېږي نو موږ دا چې چلو کو چې سمور خپلار تدید پر راضی کو چې یو نوجوان جنې د کالو نډک کی او هغه بیا موږ دې دریای نیل ته ورولو نو دا د هغې نه پس روان شي نو عمرو بن العاص رضی الله عنه ورته وفرمایل چې اسلام خو د دې سیزونو مخالفت کړي او اسلام خو د دې سیزونو خلاف دی او یدري غز خپل امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه سره مشوره کوم نو ایت خط لګلو نو عمر رضی الله عنه ورته فرمایل چې اے عمرو ابن العاص تا دې ته حق خبره کړې ده زه تا ته یو خطر لېږم چې کله زما دا خطا تر ورسی نو دا په دې دریاب کې واچې مفسرین لیکلي کله چې خط عمرو ابن العاص رضی الله عنه تر ورسی نو په خط کې لیکلی وو وای اے دریاب که ته په خپل خوخه باندې روان وي او تا ته د چا د طرف نه حکم نه ملاوي دو نو بیا مروانېږه په دې ځای باندې ودرېږه وان كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك او یک الله چې هغه یو دی او زور ور دی تی روان کړي فنسأل الله ان يجريك نو موږ د الله نه سوال کو چې تا روان کی نو حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه دا خط به درینیل تورويشتو نو درینیل روان شو او مفسرین لیکلي چې دا درینیل بیا د دینه پس چرته بند نشو نو امیر المؤمنین رضی الله عنه د دې آیات له استدلال کړو چې په دې ځمکه کې دا ټولې اوبه دا د الله په امر باندې روانې دي الله چې ورته امر وکړي نو یو طرف ته روان شي اولم يروا آیا دی ګورینا ان نسوق الماء دا چې بشکا بوزمونږ اوبه ال الارض الجرز اغزمک شاړتا چې د فصل قابل نه وی اے نبی صلی الله علیه وسلم سب زموږ دا امداد کله کې وی تا خو زموږ سره وعده کړی و چې زه بس تاسو امداد کوم او د کافرونو باندې لا بدلا اخلي ويقولون واذا كافر دمكي متى هذا الفتح كل بيدا في سلا ان كنتم صادقين كشرت يي تاسو رښتینی قل فرمای حبیبا یوم الفتح دا الله د مدد او د دې د هلاکت او د دې په دې تکذیب باندې حبیبه پروا ملرا بعضو لباو چې د آیات منسوخ شوه د په آیت السیف باندې کله چې د جهاد حکم راغی نو الله بیا خپل حبیب ته د کافر سره د جهاد کولو حکم وکړو وانتظر او حبیب انتظار کوا انهم منتظرون بشک دیم انتظار کوونکی دي